د رسول الله اطاعت کوئ او بل دا د ثابت قدم اوسیږي او ذکر کثیر کوي ډیر ذکر کوي خو ګورې دا یو شی دی چې د تکبر او د نخرو نه ځان بچ کوي میدان جنگ ته چې ځې نخرې به نه کوې تکبر لویي غرور دا به نه کوې او بل دا دی چې زینو مقصد د الله رضا وګرځوي دا ریاکاری او دا شهرت او دا نامې د دې نه ځان ساتي الله وی ولا تکونو مکیږئ تاسو ولا تکونو مکیږئ تاسو کالذین په شان د هغه کافرو خرجو چې هغوی راووتل خرجو چې هغوی راووتل من دیارهم د خپلو کورونو نه او د خپل وطن نه د مکې نه راووتل مه کیږئ په شان د هغې خلکو خرجو چې هغوی راووتل من دیارهم د خپلو کورونو نه دغه ابوجهل سره د خپل فوج د لښکر د مکې مکرمې نه راووتل خو څنګه بطرن په داسې حال کې چې دوی تکبر او غرور کوونکي وو بطر وی تکبر ته غرور ته بطرن په داسې حال کې چې دوی تکبر کوونکي غرور کوونکي وو ورئا الناس او خودن کی او خلکو تا ورئا الناس او خودن کی او خلکو تا او تاسو ویلیو ابو سفیان مکه ته جواب ولیږ چې شابه د مکه خلکو زر روزه او مسلمانان زمونږ د قافلې د وهلو لپاره راغلي دي دا چې دغه شو لږ وخت پس ابو سفیان چالاکي وکړه دا قافله په بله لار تاو کړه چې په بله لار یې تاو کړه نو د مسلمانانو نه بچ شوه نو بیا جواب ولیږ ابو سفیان چې بس قافله ما را خلاصه کړله او مه راځې ابو سفیان وی نه استغفر ابو جهل وی نه موږ به ځو بدر ته به ځو درې ورځې به هلته تېرو اوښان به حلالو په خلکو به ډوډیګانې خورو شرابونه به څکو او سندرغاړې به هلته کې ګډو دا ډمې به ګډو چې خلک هم وویني چې د مکې د خلکو ډېر لوی زور دی دا دغه به کوو نو وای تاسو مه کیږئ په شان د هغه خلکو چې هغوی راووتل د خپلو کورونو نه او بطرا په داسې حال کې چې هغوی تکبر او غرور کوونکي وو ورعا الناس او هغوی ښودونکي وو خلکو ته چې خلک موږ وویني او دا ارس دې دپاره کول چې په دې قبایلو باندې زمونږ لږ روب راشي او بیا څوک مسلمانیږي نه ویسدون او هغوی خلق منی کوي عن سبیل الله د لارې د الله نه د دین د الله نه والله الله پاک چې دی بما په هغه کارونو یعملونه چې هغوی یې کوي محیط ګیره کوونکي دی د مکې خلک چې کله راووتل بار ته نو ویرېدل چې اسنیا بنی کنانه په موږ حمله ونکي د بنی کنانه او نه دوی یریدل دلته یو قوم دی چې موږ به لاړ شو مدینې ته او دلته به بنی کنانه راشي زموږ په قوم باندې به حمله وکړي د بنی کنانه کم مشر ملک چې دی سراقه ابن مالک د هغه په شکل کې وله دغه راغی شیطان دی دغه ته قریشو ته ورته وایي زه تاسو له د بني کنانو نه پنۍ در کوم بني کنانه به تاسو باندې حمله نه کوي او ځای لاړ شی دا موقع ده او تاسو ته به فتح ملاویږي دا سراقه ابن مالک په شکل باندې چې کله دا شیطان د دوی سره دوی سره وو وو بدر نه دی په بدر کې وسره و دا شیطان چې دی د ابوجهل یو زوی ورورو حارس ابن هشام دوی د یو بل د لاسه نیولي وو وی د شیطان سره خپل شیطانان مو د جنډې نیولې وي چې دی که ګورو دغه راغی حضرت جبریل او د ملایکې وسره دي چې دی شیطان ولیدی چې وی دا خو خدای ګو دغه راغی جبریل به دغه وخت کې منډه کړي و اذ رایات کې هغه وخت زین لهم الشیطان چې خیسته کدی کافرو ته شیطان اعمالهم دا خپل بد عملونه د دوی د پیغمبر مقابله د مسلمانانو سره جنگ دی وته خیسته کو وقال او دی ابلیس وته وی شیطان چې نن تاسو څوک وخلی نشي لا غالب لکم اليوم نشته دی غالب ستاسو د پاره نن ورځ من الناس د خلکو نه نن دومره کثرت سره یې او دونه مسلح او وسلې د سره دي چې تاسو باندې څوک غالبه نشته و انی جار لکم او بېشکه زه پنۍ درکوونکی یم تاسو له هلکه د خپل قوم بني کنانه نه تاسو له زه پنۍ درکوم و انی یقینا زه چې یم جار لکم پنۍ درکوونکی یم تاسو له خیر احده پورې دا شیطان د سراقه ابن مالک په شکل کې و فلما تراءت الفئتان کله چې یو بل ولید د دوو ډلو یو طرف ته د مسلمانانو ډله ده او بل طرف ته د کافرو ډله ده او یو بل یې ولیدل کافرو سره شیطان او مسلمانانو سره دلته ملایکې راللې نو نکسه دی واپس شو علا عقبیه په خپلو پوندو باندې په پوندو واپس شو او لاړ وتښتېد ریاضه داسې معلومیږي د واقعو نه چې هغه عتبه شیبه او ولید نه دي چې هغه اول رالل میدان ته او بیا نو دا اول مړه شو چې اول مړه شو د دې نه پس بیا ملایکې راغلې چې ملایکې راللې او کله دې شیطان دا ملایکې ولیدلې نو دې وخت کې شت وال او منډې منډې منډې منډې وی په دریاب کې ځان وغورځاو او دا خپې پاس نیولې دي چې یاره به تا ما سره تا خو ماله مهلت را کړی دی ربه تا خو ماله مهلت را کړی دی اوس دا یریږي چې جبریل ما پسې دلته رانشي شیطانو په شکل د سراقه کې راغلی او دلته د کافرو وارخطا شو چې دا خدا خلک موږ نه وتښتېدل نو ابوجهل راغی او په غرور او په نخرو باندې چې نه مه یریږي او تکړه شی او موږ ډېر زورور یو او که سراقه ابن مالک زموږ نه تښتېدلی دی دا په موږ باندې څه دغه نه کوي اثر نه کوي دې نه پس بیا دغه ووهلی شو ابوجهل وقال او ابلیس وی انی بری ان بیشک از بیزاریم منکم ستاسونا ولی انی ارا یقینا زوینما ما هغه لا ترونه چې تاسو نه وینئ زه هغه د ملایکې وینم تاسو وینئ نه انی اخاف الله یقینا زه یریږم د الله نه چې اوس به مې تباه او برباد کی والله شدید العقاب او الله سخت عذاب ورکوونکی دی بیا د دا بدر واقعه کله چې مسلمانان درې سوه شپېت درې سوه دیارلس د دې لوی فوج مقابلې ته رالل نو په مدینه کې دا منافقان نه دي دی به وی ها دوی خپل دین دوکه کړی دی چې الله به راسره امداد کوي او الله به امداد کوي هلکه امداد چرته دی په احد کې چې دی په خپل وطن کې ووهلی کافرو نو هلته امداد نو او اوس چې دی نو امداد وي دا خنداګانې کولې دا منافقان هم کولې او دا هغه نو مسلم هم کولې چې د هغوی مسلمانان وو خو لا په اسلام کې مضبوط نو اذ یقول المنافقون پاغه وخت کې چې وی منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او هغه خلکو چې د هغوی په زړه کې کمزوروالی و د ایمان له ایمان قوي شوی نو سی ووی غرها اولائ دوکه کړي دي دې خلکو له دې مؤمنانو له چا دوکه کړی دی دینهم دین د دوی بس موږ مسلمانان یو الله به زموږ نصرت کوي او الله به زموږ امداد کوي دوی امداد چرته دی اوس دوی ځي دا درې سوه دیارلس او د غونډ فوج مقابله کوي وی روره تاسو خبر نه یې ومن یتوکل چا چې بروسه وکړه او اعتماد یې وکړه الله په الله که لږي او که ډیري فان الله یقینا الله عزیز هغه غالب دی چې الله باندې چا بروزه وکړه نو که لږمي الله به دوی له غلبه ورکوي په ډیرو باندې حکیم خاوند حکمت دی په خپلو کارونو کې بیا د تخویف ولو ترا کچرې تاویلیدلی وي ترا مضارع ده ته به ووینې خو چې لو په مضارع داخل شي نو دا مضارع په معنا د ماضي سره شي د دې نه که خبر وي چې په غزوه بدر کې دا د مرګ ملایکې راللې او د دې کافرو نه دا ساه غشته او په کومه بېعزتۍ او په سختۍ اخیستنو څه عجیبه دغه حالت و ولو ترا کشر تا لیدلی وی اذ یتوفى الذین په هغه وخت کې چې سا غستله د هغې خلکو نه په هغه وخت کې چې سا اغستله د هغې خلکو نه کفرو چې هغه کافرانو دې کافرانو نه سا اغستله هلکه چا اغستله الملایکتو هلکه ملیکو چې تې سا اخیستله نو په کومه طریقه یې تې اخیستله روره وایي په داسې طریقه یې تې اخیستله چې دا مهونه هم ورته وهل او دا کوناټي هم ورته وهل چې یه مردارې ساګانو د دې مردارو بدنونو نه روځې یضربون په داسې حال کې چې دې ملایکو وهل وجوههم مخونه د هغوی و ادبارهم او شاګانې د دوی او ورته وی چې وذوقو اوسکئ تاسو عذاب الحریق عذاب سوځوونکي هلکه نو نن دا دومره سختی د باندې ولې ده ذالک دا خبره دا دومره سختی چې ده نو بما دا په بدله دا په سبب د هغه بدو کارونو دي قدمت ایدیکم چې مخکې کړي دي لاسونو ستاسو الله چا سره ظلم نه کوي دا تاسو ځان سره خپل ظلم کړی دی وان الله یقینا الله لیس بظلام هغه نه دی خاوند د ظلم للعبید د خپلو بندګانو سره په میدان د احد کې په میدان د بدر کې اچانک الله تعالی په دې کافرو باندې داسې عذاب راوسته چې خیال هم نو لکه په فرعون باندې چې راغلی و که د ابې آل فرعونه حالت د دوی پشان د حالت د قوم د فرعون دی د دې خلکو کافرو حالت چې دی نو په شان د حالت د چا دی د قوم د فرعون دی والذین او د هغه خلکو من قبلهم چې مخکې و د هغوی نه هغه عادیان ګورئ هغه سمودیان ګورئ کفرو بآیات الله چې هغوی کفر کړی و په آیاتونو د الله فاخذهم الله نو اونیو هغوی له الله بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی نو بیا خلاص شو هغه خپل طاقت بیا دوی خلاص کړو ان الله یقینا الله قوی هغه طاقتور دی شدید العقاب یو سخت عذاب ورکوونکی دی ذالک دا عذاب الله دا عذاب ولی راوست خاص کر په دې ابو جهل او د ده په ملګرو روره دا د الله یو نظام دی قانون دی الله چې یو قوم له عزت ورکی یو قوم ته الله نعمت ورکی یو قوم ته الله خوشحالی ورکی الله ته دا خوشحالی نه لرکی نه لرکی نه لرکی کمې پورې چې دوی خپل حالت نی بدل کړي او چې نه دوی خپل حالت بدل که بدعملی شروع کړي نو الله تعالی ته هغه خپل نعمت وادي هلکه په مکه باندې کم نعمتونه چې الله نو کړي الله دا علاقه امن ګرځولې وه د په عزت په نظر باندې به ورته خلکو کتل خو دوی کې هم یو اندازه د مکې کې لږ دغه و یو دا چې د مظلوم مرګتیا به یې کوله د ظالم مقابله به یې کوله د میلمنو خدمت به یې کو خو چې کله دوی دا ښه حالت بدل که ظلمونه یې شروع کړه د رسول الله سره ظلمونه د مسلمانانو سره ظلمونه دا یې شروع کړه نو الله تعالی د دوی نه هغه نعمت واغشت ټول یې هلته دغه کړل قیمه کړل ذالک دا خبره بان الله په دې وجه چې الله لم یکو مغیرا نه دی هغه بدلونکی لم یکو نه دی الله مغیرا بدلونکی نعمتا یو نعمت له انعمها چې الله کړي علا قوم په یو قوم الله چې په یو قوم باندې یو نعمت وکړي که هغه هر قسم نعمتي الله دا نعمت نه لري که یو نه بدلی کمې پورې چې دوی بدعملۍ نه شروع کړي حتی تر دې پورې یغیرو چې دوی بدل کی ما هغه حالت بانفسهم چې د دوی په خپلو ځانونو دی تر اوسه پورې ښه اوس یې دا ښه حالت راواغېسته او په بد بدل که وان الله یقینا الله سمیع علیم هغه اورېدونکی د هر څه خبر په هر څه دی دا د دې دویمې مسلې دغه چې الله په یو قوم نعمت وکړي الله ته هغه نعمت نه کومې پورې چې دوی خپل حالت بدل کړي نی لکه فرعون ته ګوره څونه نعمتونه وپې حکومت وسره او بې اندازې هر څه وسره خو چې ده ظلمونه شروع کړه او خپل حالت بدل کړ الله پې هغه نعمتونه هم بدل کړو کداب آل فرعون ریاضه دا مخکې چې و نو دا هم فرعون بیانو شو خدا د دې بیانو چې الله تعالی په دې خلکو باندې اچانک عذاب راوست او څنګه پې راوست لکه په فرعون قوم چې راوست دلته کې دا دي چې د مکې خلکو باندې الله ولې عذاب راوست وایي ځکه الله پې امن ورکړی و هر څه ورکړي خو چې دوی خپل حالت بدل که الله پې هغه نعمتونه بدل کړه د دې داسې مثال دی لکه په فرعون او د هغه په قوم چې هغوی خپل حالت بدل که الله پې نعمتونه بدل کړه کداب آل فرعون حالت د دوی پشان د حالت د قوم د فرعون دی والذین او د هغه خلکو من قبلهم چې هغه مخکیو د دوی نه کذبو هغوی دروغ د هغوی نسبت د دروغ وکړو به آیات ربهم آیاتونو د خپل رب ته مراد دلته د آیاتونو نه د کتاب آیاتونه نه دي مراد ښه مراد د آیاتونو نه دي دلایل هغه دلایل چې کم پیغمبرانو پیش کول هغې ته دروغ ووي کذبو هغوی دروغ ووي بې آیات ربهم آیاتونو د خپل رب ته لکه عصواوا ید بیزاو فاهلکناهم نو موږ هلاک کړه هغوی بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی و اغرقنا او موږ غرق آل فرعون قوم د فرعون مړه دی په دوی کې یوم سړی نو که فرعون دی او که عادیان دی او که سمودیان دی و کلن او دا هر یو چې دی کانو ظالمین هغه ظالمانه ان شر الدواب دواب دا جمع ده یو ته وایي دابتن وما من دابتن زړه پښتو زنده سرې جاندار کم سیس کې چې سای او د سا وجې نه دا په ځمکه خوځي هغې ته دابه وایي زندسری دا خلک ورته وایي جاندار هلکه په تمامو زندسرو کې او په تمامو جاندارو کې بد نه بد هغه څوک دي کافران دي چې هغوی په الله او د الله په رسول او د الله په کتاب باندې ایمان نه راوړي ان شر الدواب یقینا بدترین د زنده سرونه عند الله په نیز د الله هغه څوک دي الذین هغه هغه خلک دي کفرو چې هغوی کفر کړي او فهم لا یؤمنون هغوی ایمان نه راوړي یو خو داسې کافران دي چې کفر یې کړي لکه ابو سفیان خو بیا ایمان راوړي وي هغه نه الذین دا هغه خلک دي دلته مراد دا کفرونه دا یهود دی ښه عام مراد دی خو د رسول الله سره په ګوان کې دا خلکونو بدترین پسند سرو کې هغه خلک دی چې هغه کافران دی و ایمان نه روړي هغه بیا خاص کر د مدینه منورې چې کم کافرانو چې هغه یهود دی الذین دا هغه خلک دی عاهدت منهم چې تا معاهده وکړه د هغوی سره رسول پاک چې راغې د یهودو سره معاهده وکړه چې نه به تاسو زمون خلاف جنګیږئ نه به موږ ستاسو خلاف جنګیږو یو ځلې واده وکړه هغه واده ماته کړه بیا هغوی عذر وکړو چې صاحب موږ پوه نه شو بیا وسره رسول الله واده وکړه بیا هغوی ماته کړه بیا د بني قریظه سره وعده وشوه هغه دوی ماته کړه ثم ينقضون عهدهم بیا دوی ماتوي هغه خپله وعده فی کل مرة په هر پیره په هر ځلې وهم لا یتقون او دوی نه یریږي د دې وعدې د ماتولو نه چې هلکه دا خو ګناه ده اوس داسې خلک لکه یهود چې هغه معده وکړي ماته کي واده وکړي ماته کي نو مړه دې خلکو باندې خو چې کله د الله په په ګوتو درکړه که نه نو سمه معامله ورسره وکړه فاما تسقفن بهم نو په دې شرط که چېرې ته کامیاب شوي په دوی فی الحرب په جنګ کې یو جنګ او په دا جنګ کې پې ته کامیاب شوې نو داسې کار ورسره وکړه چې نور بیا داسې نه کوي فشرد بهم ته ویروه په دوی فشرد بهم شرد یشرد منه دی خواره واره کول ویروه په دوی من خلفهم هغه څوک چې د دوی نه رستو وي چې هغه کم راغلي نه دوی سره داسې معامله وکړه چې دا نور پې بیا ویریږي لعلهم یذکرون د دې دپاره چې دوی نصیحت قبول کړي الله خوږ پیغمبر ته وی د معاهدې ډیر خیال ساته د وعدې که ستا د یو قوم سره معاهده او وعده خو ته یریږې چې هسې نه چېرته په عین موقع کې دوی دا معاهده ماته نه کړي یو قوم سره د معاهده ده خو ستا ته خطره ده چې دا قوم دا معاهده ماته نه کړي نو داسې چل وکړه جواب ورلیږه چې روڼو زمونږ او ستاسو چې کومه معاهده شوې ده ځان خبر کې هغه ماته شوه دا نه چې تاسو جواب نی ورکړي او بیا پې حمله وکړي هغه معاهده ورته خبر ورکړي چې زمونږ او ستاسو سره معاهده ختم چې هغه ښه خبر شي او هغوی ته تسلي وشي نو که بیا پې حمله کوئ او کار څه کوئ و اما تخافن کچر ته یریږي من قوم د یو قوم نه خیانتا د دوکې چې دې قوم سره زمونږ معاهده ده خو په دې معاهده کې مونږ سره دوکه کوي فانبذ الیهم ته وروغورځوه هغوی ته دا واده ورته وایې زمونږ او ستاسو هلکه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 عبادات وکړو وصلی الله تعالی